صرف دومره کولې شو چې د مرګ نه رستو ژوند باندې قران او حديث کم دلایل ویل دي هغه د علماو فرض دي چې د قوم ته وي عزیزانو د قبر عذاب یا د قبر ژوند د د پاره بل څه دلیل کې دی شي سوا د قران نه او سوا د حدیث د جناب محمد رسول الله نه بل څه دلیل کې دی شي کپ دې کائنات کې رسول الله صلی الله علیه وسلم غوندې هستی چې چا د قبر متعلق څه ویل دي او هغه رښتینه نه وي نو په دې کائنات کې بل څوک رښتینه کې دي کله پیغمبر فرامین هغه رښتیا نه وي نو په دې کائنات کې بل څوک رښتیا کېږي عزیزانو قران ویلي دي کافرو به دا پراپګاندا وکړه چې تاسو رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مرګري یې لاړې غرق شوي زندگی مم تباشوا دا مړه نه دي بل احیاء بلکې دوی ژوند دي يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله دوی ته رزق ورکړل کیږي دی خوشحال وی په هغه مهربانو کې چې کومه الله ورکړي عزیزانو د مرګ نرستو په قبر کې نعمتونه ملاوي ده قبر ورته د جنت د باغچونه یو باغچه جوړې ده دا چا ویل دي دا رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې باندې یو واقعي لیکل ده چې عیسی علی السلام یو مړ راځوندې کو داغه معجزه داوا چې قبر ته بودرې دو مړې به را ژوندې کو تپوس به د قوم مخ کې تیو کو چې لاندې تا باندې ستیر شي نو هغه مړي به د لاندې ټول واقعات د عیسی علی السلام خپل قوم ته وي چې لاندې دا چل یو مړې را ژوندې کو د هغه مړی سلور زره کال شوی چې مړو عیسی علی السلام ورته فرمایل چې زما د قوم ته وایا چې تا باندې لاندې څه تیر دي وې صاحب نور خبر نه خو چې مړ شم خخ کرم او خلق را نه لاړ نو یو دوا کسان رااله د الله د توحید تپوس را نه وکړو ما جواب ورکړ اغي لار بیا نور کسان را ل اغي لاس را کو ستړي مشي را سره کا غیم لار دا لار کم طرف ته خي طرف ته زما په قبر کې یو کړکای و پاغه برانه نه وته او بیا به ووت ما ورکه خیال وکړ چې ته څه کې په دې تور سوره کې چې پروت تم ورپسې وځه وی چې پاکړکای زم ورپسې ووتم چې ګورم یو بهترین باغ دی اعلی باغ دی ولې پکې بیګي نو ما خیال وکړ چې د بازیګر ټیم دی مونږ کوم دام حدیث کې راغلی چې سړی مرشي او خخي کی نو کني مشپمي نو په قبر کې په دز یړې مازیګری نیمه شپه د خخ کو او چې خلق تلار شي نو لاندې په ده مازیګر دی وای چې ما مټې اونغښتې او خیال مې وکړو چې او دس کوم چې مونځ وکم وی یو جنای رااله او زه رستو نه ونیوم چې دلې منځونه نشته او دس مکوا و ما ورته وی چې مون څنګه نشته دا ته څه وای وی بیا ونیوم چې ما داسې سپېړه ورکا چې سپېړه مې ورکا دا غې غاړه کې هارو سلور زره کاله پکې تیر شي وای زرګونه خوشاله دي د یو ساس کې د غم نه قربان شي عیش او خوشحالی هغه داسې شی دی لکه د خوب لیده پویم نشي او په وخت تیر شي او غم چې یو سات در باندې راشي نو تیر شوی سونه کاله خوشحالي دی بیا هېرې ته بړکه وې چې تا خوشحال لا کله وي نو زما عزیزانو د قبر معاملې چې دا دا الله پټه ولې ساتلې ده پکار داو چې ادیره کې چرته قبر سورې شي او خلقو کته چې دا د باغ د پکې او دا د لړمان دی پکې او دا د ماران دی پکې پکار دی چې دا خلقو کته دې پټه ساتلو کې راست ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي په یو دوه قبرونو تیر شو واپس راو ګرځیدو صحابه ته فرمایل چې واوري هما يعذبان دا دواړه قبرونه په سخت عذاب کې گرفتار دي لیکن فظاہر څه لویه ګناه نه وه چې دوی په خدای نیولي دي لیکن دا غ بې نیازي ده یو دوه ګناونه دې دواړو کې وو په الله سخت را نیولي اے صحابه کده دې وجه نه وي چې تاسو به بیا مړ نه خخوي پزمکه کې نو ما به اوس خدای ته ویلی وې چې دا دوی په کوم عذاب گرفتار دي چې دا تاسو ته خودلې او یاره مې دادا چې تاسو دا پوه شئ چې د دې مرګ نرستو په قبر کې دا سختۍ دي نو مړې به بیا خخوي نه بار به پروتي نو د دنیا نظام به ټول خراب شي نو راز پکې دا بل دا چې معتبر ایمان چې دی هغه ایمان بالغیب متقی قران وای چاته وای الذين يؤمنون بالغيب نو اعتبار هغه ایمان لای چې هغه ایمان بالغیب وي چې ایمان بالمشاهده شي بیا ایمان ایمان پاتې نشي سردار کونین صلی اللہ علیہ وسلم او فرمائے چه صحابه او دا دو مړي چي دي دا یو د تشو متیازو نه با ځان بچ نه ساتلو تشي متیازې به چې وکي او دس به نو چولو هغه ساس کی به په بدن پریوته نو د مرګ نرستو الله په دې رانیولې دی او بیا یې فرمایل چې استنزهو من البول اے صحابه تاسو د تشو متیازو د ساس کو نزان بچ ساتئ ځکه د قبر عذاب چې ده هغه د تشو متیازو د ساس کو نه جوړي یو د یو کې دا عملو په دې خدای لاندې رانیولې څوک ویلې شي یو سړی ما ته وی چې یاره جی په دا دومره معمولی خبره ډیر رونی وو ما ورته وی چې خبره دا ده چې دا الله ډیر نمونه دي خو یو نوم پکې الله الصمد دے سمد مانا بے پروا بے نیاز چې څوک ته تپوس نشي کولای چې دا ولی موسی علی السلام تخپل مور وی چې ته خدای ته ډیر زیر راځي کمزور امام منځ نشم کوله لکه زما د پاره د دې منځ معافي ته وغواړه چې راته معاف موسی علی السلام خدای ته وی مور مې د سی وی ورته وای چې منځ مکوا معاف سورځ تیری شو بیا یې زوی ته وی چې بچیا خدای ته وای چې لګا ښکلې غوندې نامې خو دې ډېرې دي خو یو ښکلې نامه راته وښایه چې ستا نوم څه دی موسی علیه السلام چې خدای ته وویل مور ته دې ووایه چې هغه وایي چې زما ښکلی نوم چې دی بې پروا دی چې مور ته دا ټکی وکړو مور یو وای نارې کو د کټو کوزه وغورځېده وې بچیا والله که زه بیا مونځ قضا کم ویلې ولې وې داغه نوم چې بې پروا دی نو که قیامت کې مې راونیسي زه به یې څه وکړم څوک ویلې شي چې دا ولي چا مجال دی چې خدای ته وایي چې دا ولي خبره دا و عزیزان چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه لوی مخبر صادق بل څوک کې دی شي معامله د قبر دا پیغمبر ویلې قران ویلې دا بلکې پیغمبرم نه دا ویلې مرګ نه رستو سړی سره په قبر کې څکیږي دا خدای ویلی نو که خدای هم دروغجن شي په دې کائنات کې نو بل لا رښتینی څوک بل څوک شته نن په دې ملک هوا ده چالا قبر عذاب نشته قبر کې لاندې څه نشته دا د مليانو اسه ډکوسلې جوړې کړي والله مړی موازو نه کوي مړی قسم په خدای دې چې مړی دسي خبرې کوي لکه زتا سره خبرې هغه د لپاره مهنت او مشقت به پکاري د څه خبرې مړی کوي لکه زه ته چې کوم ته څه خبرې یو دوا یارانو او دواړه بزرګان بزرګانو او د ټاپ بزرګان یو یار تلو چرته چراغ دا بل مړو نو ته چرته په بلې تماشې پس روان شو نو یار ورته د کپن نه لاس راوېستو چې لاس راوېستو د چې لاس ورکولو دنیا چې څومره ولاړه و د لاس یې ونیو ا بزرګانو یې کده لاس ورکوس بدیم ختم شي جنازې نه ولا لاس عزیزانو دا د حال خبرې دي حال مون قالم پورا نه دی زده کړی نو په حال څه پوي رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوا کې چې ابوبکر دفن کېده ابوبکر صدیق چې لحد کې کېخو نو لحد ته شګې ورو غورځې دي صحابه بیا هغه تبزه را لری کړې او هغه شګې راېستې چې ګوري د رسول الله د قبر نه د رسول الله لاس راوته دي او ابو بکر ځان ته غاړې ستې ده ورته صدیق زه خو ډیر وخت نه ستا په انتظار زما عزیزانو مړی دا څه خبرې کوي لکه تاسو یې چې خو دې د پاره حال پکار محنت او مشقت پکار سارے دس دس بزرگان موجود چې قبر ته وبرېږي ورته کشف وشي او لاندې وګوري چې دې مړي سال دی لاندې فلال چې کوم لوی مرتدي مال راولې چې ځان سره بوزم ولې وخی درشه وګوره فلال مولانا احمد علی لاهوري رحمت الله علیه دا علم ور سره مونږ ته تاسو کو چې دې دا علم د څنګه زده کړې مونږ ته وخا هغه په سلويخ کال کې دا علم ما سلويخ کال کې زده کړې اگر تمہیں شوق ہے تو لاہور آ جاؤ او چې غاړې له ورسي اخوا دې خوا مګوره بس دریاب ته ور ټوپ کا او زما نوم والا پیر ورته دریاب ته ور ټوپ کا او زما نوم والا بس وبو د پاسه بګرځي ول ډېر خدای به دریاب غاړې ته ورغله په دریاب په غاړه ولاړ دی او ناګانه وردنګلی دي چې وردنګلی دي خو چې وبو نیولې دي ا د پیر د امت هیرا شوی دا یا الله یا الله یا الله خو چې یا الله یې کړ دریاب ورته سم از مکه و دی په وګر خو ګرځې دو راغې پیر ته وې څنګه چل پیر ورته څنګه چلو شو وې صاحب استا حکم خو مې ومنلو خو چې وبو ته مې ورټوب کو او بو راونی وم ستا نوم را نه شو بغیر د الله نه مې بل نوم په خله کې نه وپاره وې بچیا دغه وخت کې زوی یادو وینا وی خزا وینا وی لور وینا وی زو وینا کور باغ بچ ویل والله کمی ایت یادو سوا د خدای نه چې په دې دریاب کې مې بل څوک نشي بچ کولای سوا د الله ویل کې دې بل څوک نه او سوا د خدای نه وینا وی په وبو مغه څوک ګرځي چې د چاړه دار څنګه خالی وي او د خدای کوري تاسو پوه شئ په خبره دړه صفای غواړي لغون دی مهنت سره کتاو نه لید زما استادو ډېر لوی ولی او بزرگ د زمانه ترمزو اجي صاحب سره لس کال غزاګانی په مومندو کې کړی ډېر لوی بزرگ قسم ما ته وخړو چې یو طالب مړو هغه طالب وو د باجوړ په غزا کې مړو خخې هغه قبر وسم شتا ابل کال زه باجوړ ته تلم چې رالم په ورل او سم شتا باجوړیان رااله ورپسې وې صاحب مونږ د خپل مړې وړو ترمزاجی سره رحمت الله علیه ورته مې وړي وی جی دا وړو اجازه ته کوي ګوره مې وړي وې نه جی ته اجازه تو کوي زه خپل کار کوي چې چې تلی دی قبر را پرانیسته ده چې تختیر لري کړی دی د خپو ګوتو سره د ګلاب بوټه زرغونو او داغه بوټي تانګ داسې په دې سینه راغلی او تک سر د ګلاب ګلې د سپېګمو ته داسې ولاړ او استاد می قسم خورو چې ما ولیدو وې ما په زندګۍ کې داسې بوی د څه شي نه دی لیدل لکه د لحد نه دغه ګلاب بوی چې را وې زر به سغي تختې ورته صاحب تراغله وې صاحب ال ته خدا سي چلو بچو ما چې درته پردای ما لای پردای خیر خبره ډېری دي عرض داو چې خوب د پیغمبر دا حجت ته په باب د دین او ویلی پیغمبر په خپل دی بلکې قران ویلی دی چې د پیغمبر د خلې نه کم خبرې وځي دا خبرې د پیغمبر د ځان نه دا وحی وی چې ما ورته کړی دا داغه د جیب خبرې نه نه نه داغه د نفس خبرې نه داغه د خواهشات خبرې رسول الله صلی الله علیه وسلم سحر ټیمو صحابه او ته ارشاد فرمایلو چې بیګا چا خوب لیدلې ده چې زاغه ته تعبیر وکړ صحابه وی چې یا رسول الله بیګا مونږه څه خوب نه دی وی غوکه دی بیګا ما یو خوب لیدلې ټول صحابه سرنګون شو هغه کې وې زه پروت مو یو دوه کسراله یو د یو لاس نونی و مو بل د بل لاس نونی و مو روانه چې روانه کما سګورم چې یو سړی پروت دی او یو سړی ورته ولاړ دی د ولاړ په لاس کې یو غټ کانه دی د دې پروت دې سر ته را پریدي سر زره زره شي د بیا کانه روچت کې اثر ورته بیا جوړ شوی و ماوی چې دا څوک دی چې په داسې قهر گرفتار دی و ادو کس راته وی چې یا رسول الله فنطلق مخکزا و چې مخکې لاړم یو سړی ناس ته یو ورته ولار دی او د ولار پلاس کې د اور پلاسونو او د اور انبوري دي د دې ناس دې خلی ته ورچي دا خلی داسې شلی او بیا ورځي او شلی او بیا ورځي یا بار الہ دا سوګ دې ویجی نور مخ کې ځه چې نور مخ کې لاړم سګورم چې یو تنور دی چې خزه او سړی پکې ګډ وډ پراته دي کله لمبه پاس راوړي او کله لاندې وړي کله پاس راوړي کله لاندې دا سوق دي وی جی نور مخ کې دا چې نور مخ کې دارم سګورم چې یو د وینې او د زوی تلاو دی او یو سړی پکې پروت ته غوپی وای هر طرف ته چې د وته اراده وکي هغه طرف نه کان راشي او د په داخله ولګي او بیا پکې ورو دا څوک دی ویجی نور مخکې وې ما دواړه راونی و چې تاسو څوک یې او دا سم ما ته وخود وی یو راته وی چې انا جبريل زه جبرائیل علی السلام وهذا میکائیل او دا حضرت میکائیل علی السلام دا سم چې درته خو د غوکې د چوستې په پوي یا رسول الله کم سره چې پروت او سری پکانی ماته دا جوړې ده دا هغه سره دی چې په دنیا کې قران لسته او عمل به پې نه کول قران به وی تلاوتونه به کول ختمونه به کول خو چرته به چې په قران د عمل زراغه د بیا پکې نه دا سره چې مرشي په قبر کې به تر قیامت پورې د د سر په دې عذاب گرفتاری دا هغه سر دی چې چا قران ویلو عمل به سرداری کونینو فرمایل چې دا خله پامبورونو شلیدا او جوړیدا تاسو و یا رسول الله دا هغه سره دی چې په دې خله به د په دنیا کې دوه جنگول د خیر خبره د په دنیا کې چرې نه وکړي سوا د شر او د فساد د خبره کار شیطانت نو د خپل خلو ته وګورئ چې زمون خله د سار نه تر ماخامه پورې څک زمونږ د خلوبه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي د مرګ نه رسته په قبر کې دا حال دا خزه او سړی چې په تنور کې لمبو پاس وړا وړا وړا و یا رسول الله دا هغه سړی دی چې خپل خزي وی او پردو خزو پسې به ګرځیده او دا هغه خزي دي چې خپل مړونه وو او پردو سړو پسې به ګرځیدي نو دا خزي او سړی چې مړ شي تر قیامت پورې به دا غوي قبر د اور تنور وي اندازه وکړئ د پاکستان خزه مو ګوره یو سړی مو نو زمونږ داخلي زمونږ به دا انجام زمونږ د خزو زمونږ به دا انجام دا د وینې او د زوی په تلاو کې دا سوکو ویا رسول الله دا سود خور غاڼه خور په سود پیسې ورکون سود خور چې مرشي داغه قبر با د وینو د زو تلاوي تر قیامت به پکې وته دا حدیث امام بخاری رحمت الله علیه د قلکړه په خپل کتاب پیغمبر د شپې خوب کتله بیا سحر صحابه او تویل دي نو د پیغمبر دا بیان دا دلیل د دې خبره دی چې دا خوب وحی او د شپې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وشو هغه سحر صحابه ته بیان ک دا عین دین دی زمونږ دا ایمان دی چې د مرګ نرستو د دې عمل خلق سره په قبر کې دا معاملې ټیک شو کته ورشتیا ده که دروغ ده نو د رسول الله نه زیات رښتینه په دې کائنات کې پیدا کا ورفعناه مکانا علیا قران کریم کې الله فرمایي چې حبیبا ته د خلق ته د ادریس علی السلام واقع بیان کړ د ډېر صادق پیغمبرو او د ما په ژوند اسمانونو جنتونو ته بوتله هغه واقع هم داوا چې الله ته التجا وکړه چې یا الله سکرات د موت ما اوریدلی دي چې ډېر زیات سخت نو په ما باندې سکرات د موت راولا ژوندې شو سپوي شو وی یا الله پوښ عزیزانو الله دې مساتی سکرات د موت سلور زرا کالا پس دی عیسی علی السلام یو مړی ژوند کړو سلور زرا کالا پس ورته ویس مکه لاندې سال دی او ستا سهالو وې صاحب نور خبر نه سلور زرا کاله می وشو چې مړې ا د زنکدن تریخواله ملا د خلینه تلې نه دی اندازه تاسو کوي چې سکرات د موت دومره سخت چې په سلور زره کال کې هغه تریخواله د زنکدن میلاد خلې نه تله عزیزانو یو د اورې دو خبرې عزیزانو یو د اورېدو خبره او یو د لیدو خبره زه په شب قدر کې وم او یو سړی و چې داغه دا یو خپل بالکل په دې بیخ کې غوسه شوی و نو په ډانګورو بغرزید نو ما غي اورځي تپوس کوچي د خپې باندې د څه چلو چې ته په ډانګورو ګرځي هغه ما ته وی چې مولانا صاحب دالګ وګد باسته سوخ بزستا زیت درشم بیا به پوي کوم مال ډیر سورج پس اگر آ گئے ہو کٹ کے کے ناستی ماته وی چې زه د سواد د کوهستانونو یم غریبه در په در خاورې په سر کړې ما پلارا روانو ما یو اوخ لیونه شوی چې اوخ لیونه شوی نو هغه مالک اوم ته نه منډه والے او خلق اوم ته منډه والے ما ځکه اراده وکړه چې د دې اوخ دا پیزوان چې ده پړه پکې ځوړندې نو دی وخته په دې پوزه کې داسې چارګل غونډه چولې هي کې پړه چولې دي شراوی نسم نو ول دا اوخ چې ما ته وکتم نو اکر خراب نو مام ته منډه کړ چې مې منډه کړه منډه منډه منډه داسې یو غره خوا کې ادیره واغې کې او سرنګ غوندې او پاغه سرنګ کې ته زنه نه وته او دا بلا را پسې ده کیناګر ډیری خود او خوند ظالم کینا چې دا په حیواناتو کې د بل شي نشي اوخ ډیر سخت کینا ناک شه چې زه تر پاسورم کې نه نواتم نو د خورا په سراتلې شو نه نو ودا سرنګ خله کې سم لاستو او دا بوتاړي چې ده دا د سرنګ د خله تا کې چې روزه بګینه پکما سسات چې تیر شو نو ابتدا کې چې سړی اوس مست کې نه نوځي نظر نه لګي چې لک سات تیر شي نو سرانا تیار باندې دا څه پوښ چې لک سات تیر شنو سګورم چې یو لوی مار پروت دی یو لوی اجدها پرتا ده او هغه سره یو د انسان د اډوکو یو دانچا پراتا ده ثابته او د هغه مار په سر باندې د دې نو کومره یو لړم ده تک سپین لړمانو کې ډېر اقسام خدای دې امان را دا تاسو د خپل شاته دا جمعه تو ګورئ دا دیوال چې مونږ جوړولو لک سات بچ تیر شنو دا سر نه بو کوشو او ور برغه او د دې مړی د ډانچې ته به یو ټک ورکو چې ټک به ورکو نو دا ډانټه به ټوله داسې وچون کېدا بیا برغه د دې په سر به ګرځیدا بیا به سات پښ کوشو بیا به ورغه د دې د سر لا به ټک ورکو د دې مړی د سر لا نو بیا به داسې چنګ غوندي आवाज پکې وشو ډکی مې خیال وکړ چې لاړې تباش وي خدا سوچ راغی چې دی دا اجدها چې دا دا د دې لړم د یاري خوځي نه راشه ته خو خلاصيږي یا نه دا خو د دې بلان اخلاصه کړ نو وکړای مې راوستا او هغه لړم مې د دې اجدها د سر نه په داسې ووالو او شرط مې ورکو الارم مې مړ کو خو چا مې مړ کو نو زما کېړه یې راشوا نو ارز مې داو چې دا اجدها پوي شو چې دې سړی خو ما سره ډېر لوی نیکیو کو د لوی بلا نه اخلاص نو اجدها دا څه وخوځې ده نو ما ته وی چې مولانا صاحب غبراو شم چې بس زما خیر نشته وی چې وخوځې ده نو داسې راتاو شو او روانه شو د دې سوري دی خپل چې د سوري خله ته روانه شو نو دغه اوخه په دې بطار باندې یو چک په لګول او بیا ته ووت نو دا اوخرا ګنجلا کا شو او دا حالاړه ډېر سات تیر شو دا او خوځي نه مال چې جوړ مر شو وې دا سرنګ نه چې زم راوته ما نو دا اوخ پروت ته عمر دی په دې خېټه کې مې یو لته ورکړه چې بیړه دې غر کشه په ما دې سم مرګ تیر وی چې لته مې اور کړ تر ګوډې ګوډې مې خپه پکې نه نواتا چې نه نواتا خو چې خپه مې ترويسته بیا زما خپینم غوخه جوړېدل شروع شو و هسپتال ته یوړم ډاکټران ویل چې هله زرت د بیخ کې د خپه پرې کوي کې ټول بدن اوس خاکی نو دا خپه را نه بیخ کې پرې کړ ځکه زما د خپه نشته عزیزانو دا قسم واقعات دا ما په خپل هغه سړی راته په شپ قدر کې نن نه تقریبا درې دیر سلور دیر شکاله مخ کې ماته وي ارز نه داو چې دا قسم واقعات بارها لیدل شي بارها په دې بجلیګر کې زوم د دې طرف خټکو یو الک مړو دلې خخ کړو اتلس ورځې پس اقربا رااله و مونږه او باس وړوې ما نه تاسو کوم مال به وړي بس خخته و چې نه قبر تورله پراینستو زم ور پسې لاړ چې لاړم دومره سپینه لکو چې لټه څه شی او د هغې په مخ چې را پرانیستو داسې تورو لکه طبخې څه شی او دا خوله یې دې وښکو ته راغلې وه دومره هرته وه او دا سترګې بوټې راوتې وې چې په دې پوزې پرتې وي او داسې حالو چې درې ورځې ما روټای نه شوه خوړی عزیزانو دا زما د لیدو خبره دا دلې دا بار بیره چې دا دا دې ځکه دولس دیار لس تقریبا پندرہ سور لس پنزل لس کالو خبر ده دلته می جمعې منځ کو په دې لار اتلم یو الک مخ لراغه اوسم د رامداس کې ژوندې دي ویاله دلته یو قبر سورې شوی دی او پکې مړی دی ورلم چې ورلم لاندې مې چوکه ته دومره سورې دی او پکې سپین کفن کې مړی پروت دی پاس هغه قبر د وزیرو خخت جوړو نو هغه خخت موارد شوی وي دومره زمانہ په تیر وه اسنه کدی قبر زرا نیومه نو زر مې را ډچ وهی داس دام دا اورېدو خبرې نه دي دا د لیدو درته وای اغي زما د لاس او خپدا سیونی و ما لاس وردانه نه چې وردننه مې کو په دې مخ مې ورته لاس والو کفن مې وکتو پاس په قبر وار شوی او دومره زمانہ تیر وا او دا مړه داسې پروتو تاب وې رخم څه شي بالکل لا سنا سینا مخ پوزا لاس مې په خو والو کفن داسې تاب وې اوسته د بجاز د دکان نه راوړې داسې پکې پیږي ام په دغه دیرا دیو زنه ما زیګرت لما زما کور رامداس کې دلې به مې چې جمعې منځ کو نو د دې دیرې په لار به داسې رامداس ته په دغه ځای کې مړ رئیستو اته ورځې پس څه په کوي وې ګنداو ته وې مکه وې لکه وینا یو سات زمو درې دم تماشه ته ماته دا سودای چې ودرېدم خو چې ړومبی خښته را لرې کا دومره دومره ګونګټان د دې قبر نه دومره راووته چې تیاره یې جوړه کړه او په خدای باور وکړي چې داسې اوازونه کول لکه د هلیکاپټر چی بس ټول سړی بیوش شو او مام چې هغه منډه ونیوانو پر انداز کې مې سا واغسته او بیا زر ورپسې خسته ولګولې عزیزانو عرض مې داو چې دې زمکه لاندې هر شی شتا هر شی شتا جنت هم شتا او جهنم هم شتا جنت هم زما عزیزانو دا معجزه وا د عیسی علیه الصلاۃ والسلام مړی راځوندي کول ابرس باندې لاس وهل هغه جوړېدل مارغانو کې پوکې کول هغه الوتل دا معجزه وا د عیسی علیه الصلاۃ والسلام یو مړی باندې تیر شنو هغه आवाज کول وای مورې وای مورې وای مورې عیسی علی السلام را ژوند کو څه تکلیف ده درته صاحب په سخت عذاب کې نو مور مور ته څه چغي وهي و مور ته زکه چغي وام چې دنیا کې زه ژوند دی ما ما بچي وایو کړه نو مور به مې قربان راته وي نو داغه قربان سره به ټول تکلیف ما نه لاړو نو سم ډېر تکلیف کېم که چرته مور راته قربان आवाज مور ډیر زورور شه د دې قوم د بد ورځو یو لوی وجه دام ده چې دی د مور پلار ډیر لوی نافرمانه د مور او پلار ډیر لوی نافرمانه قران ولا تقل لهما اوف ولا تنهرهما د مور او پلار په مخ کې به اوف داسې او مهرباني لویولم اے الله دا سره رحم زما په مور دا بتا صلاح ناصر خان اسلامی کیسټ هاوس بیرون کچهری گیټ اشرف روډ سرای فقیر خان پیښور خار کې د ناصر خان سرار سات ملاویږي وور مولانا احمد علی لاہوری رحمت الله تعالی علیه په لاهور کې ډېر لوی ولی او بزرګ د ټول علماء دیوبند صدر هغه سره یو علم او چاغه ته کشف به وي دا مولانا شمس الحق افغاني چې اوس وفات شو دا د ډېر لوی علم خاوند دی دا ورته په لاهور کې وی چې حضرت زما دماغ دا نه مني چې تا سره دا علم دی چې چاته وګوره داغه ماهیت در تخکار شي وینا مانی ورته وینا ورازا لاور ته بوتل ده شای مسجد ته مخامخ هغه آثار قدیمه چې پکې دی هغه دروازه کې ودرولې ده او په دې مخ ورته لاس والے ویلو ګورز دی جمعه دی افغاني سه ما ته قران خورو چې می جمعه ته وکړه کل هم خرار ټټوان سپی بشوګان بزوګان میلوګان دا پکې ولاړ کل هم وې ګبراو شو وې بیا راته په مخ کې لاس راکون بیا باندې ادم راته ښکاري وې ماته چاو ابي کچھ کام اور بھی بیا ویلے ٹم ٹم کی کینا پخوانو بزرگانو پر تانگے تا ٹم ٹم میں ٹم ٹم کی کینا سنو لاہور ادیرے تلا لاہور ادیرے متعلق مولانا احمد علی ویلی چو لاہوریو تمہاری قبریں میں آگ کی تندوریں دیکھتا تاسو قبرونه زه د اور تنورونه ګورم نو افغاني ته ورته وی چې دا زنه منم راځه لاهور ادیره ته چې بوتله نو و چې ادیره باندې ودرې نو بیا زما په دې مخلاص را چې لا تراخ کو و چې دې ادیره ته مې کته په خدای مې دې قسم چې هر خبر لکه د اور تنورو او لمبه کراوت ول بیا زه غبرو شو په مخ را تلاس راخ کوي چې مولانا ابي به ما چې بس شي او مې معنی مولانا افغاني هغه سړی و چې د علماء دیوبند محتمم بوي چې په ایشیا کې د مولانا شمس الحق افغاني عمر علم د چاني په ایشیا دا هغه سړی و او دا د سترګو واقعیا ده نازیزانو په دې مغاوی راکېږي زما په خدای قسم دی او بیا مې دې په خدای قسمی چې یو ټیډي پیسہ پردې مال ستا په وګه پاتې شو یو ټیډي پیسې پردې مال ستا په وګه پاتې شو ټول عمر د پاره جهنم ستا لازم او د جنت بوی در باندې حرام دا زما د کور خبره نه حافظ ابن کثیر لیکلی دی چې په قیامت کې به پیش شي او ډېر مزګزار او پرهیزګار او حاجی صاحب او بزرگ صاحب او قبو جبو والا دا خو د جنت توتی دی چې پیشي الله به ورته وایي چې د پلانی سړی پتا یو پیسہ پاتې ده یو پیسہ ورشا پیسہ راوړه نو بیا جنت ته ځه علامه ابن کثیر وایي چې د بمنډه کی چې زم چې کور نه پیسہ راوړم چې منډه کیا پیسې به ورته د جهنم په بیخ کې ښکار شي نو دې به ورپسې ورټوب نو پیسې چې راوچته کیو د جهنم سر ترازی ا پیسې به بیا پریوزی نو دې به بیا ورپسې ورټوب کی نو په دومره مزل به ورټوب کوي چې او یا زره کال بلاندې تختې ته مزل وي نو علامه ابن کثیر وایي چې تر قیامت پورې به د یو پیسې په عوض کې دا سړی په دې قهر گرفتار او که په غلطۍ او په یره تې نه چرته د چا پر دې حق د د په غاړه پاتې په غلطۍ او په یره نو د یو پیسې په بدل کې به 1500 قبول شوی منځونه ورکړل کی 1500 نه نر سړی آرام خور دی که نه هر سړی بېمانه دی که نه دی هر سړی پردی تیکې خور دی که نه دی نو د دې وجه نه عزیزانو چرته دا خیالونه کوي چې دا اسلام یوازې مونږ ته وایي یا اسلام یوازې مګیره پرې خوته وای یا اسلام یوازې هم حج کولو ته وای نه اسلام نامه ده د دې چې کوم سيزونو نه خدای او رسول منع کړی دا هغه نه بزان ساتي هغه له نږدې نه ورځي وخت به فضل نه تیرې زمونږ اوقات ټول فضل دي ټول ټول ورځ بکواس ته او فضولیات دي نو اسلام د غرور شی نه دی هر وخت ورته سجده لګوا چې خدای ته خپويږي زنه پوي د پردي مال نه ځان بچ ساته پردې مال دی په ذمہ پاتې شو عمر له تبا شو او عمر له غرق شو نن پردې مال مونږ ته ټیپر نخ کوي پردی مال ته مونږ د لوی اختر نه زیات خوشحالي وګوره چا چې پردی مالونه والی دي پلار بنی رور بنی مور بنی عزیز بنی تربور بنی دوست بنی څوک به در سره جستا په سر به سوال او جواب کوي چې قران هم در نلري او تختی پیغمبر هم در نلري شي او راشي در ته څوک د بیلچې دا لاندې لرګې نه ده دا پیدا سیونی سیرای کاږي بیا پیدا سرا کاږي بیا پیدا سي د وخ د کوپ پشان داسې شی جوړ کی بیا چم راوړي شین چم هغه پکې دي بیا په سیرا واچي بیا سر او پوته کانی نیغ نیغ ودري بیا لګیای د الکان پیدا سي لاس وای چې د داغي شکلونو ته وګوري نوړتی بوټوزی اول سوال په او کې چې من ربک ستا رب سوکو نو دړه نه بوټوته من ربک ستا رب سوکو تا په دنیا کې په خدای څوک منل او سیاست کې وی لیډر ته دی خدای وی نازیزان عرض می داو چې من ربک ستا خدای څوک تب ها ها لا والله کفر من نبیو پیغمبر دې څوک ها ها لا والله کفر وای به مونږ ته پتا و پلیتا چې تب هم داسې جواب راکې نو یو گزار ولا ورکی حدیث کې راځي چې گزار چې ولا یو ورکی د دې مړی دا وای چغه دومره تیز وی چې مشرق او مغرب کې واورې دي الا الثقلين مگر پیریان او بنی آدم نه اوري نو که خیال وکړي چې څومره گزار تیزی دومره چغه تیزی چې مشرق او مغرب کې د چا وای چغه اورې دي کیږي الله دې امان راکړي چې دا گزار به څومره تیز دا ډومبنه گزار اوس د جناب رسول الله تصویر خو په قبر کې ارچا ته خودلې کیږي کسړې نیک ویم ورته به خودلې کیږي او کسړې بد ویم ورته به خودلې کیږي ګوري به هر سړې خو سوال به ور سره دای چې ملائکه به ورته وایي چې ما كنت تقول في حق هذا الرجل او مریا د دې هسته متعلق دی په دنیا کې څه خیالو دا سره چې څو وخت کې وګوري جناب محمد رسول الله تا دې بچوي وای بهازا و نیک خصلت مونږ ته وړاندې نم پته و چې تبم داسې جواب راکې اوس دا قبر دی وګوره چې څومره درته کولاو شو کده دینه زیات ضرورتي چې نور کولاو منځونو مغو چې دنیا کې دې کړي دلته د منځونو حاجت نشته داسې بمی او داسې خلق بمی چې ما كنت تقول في حق هذا الرجل و بدبخت د دې هسته متعلق دې په دنیا کې څه خیالو چا به قبر لور راځي او په قبر کې به هغه د جهنم شغلې دې سوځي یا به ټول قبر د جهنم د کندو نه په باندې یو کند جوړش الله دې امان درکړي نو عرض می داو چې سړی بیمار دی علاج لټي دا خود عشاق حال به کنا چې چا په ژوند جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم اتباع کړی داغه د سنت او خیال ساتلې وی داغه سنت ژوند کړی سردار کونین فرمائی